دا توفیق راکړي چې خپل اسلامي وروڼو ته یوه نوې سلسله د فیتو ترتیبوم او وړاندې کوم وروڼو موږ دغه اوسنۍ سلسله زموږ دغه اوسنۍ سلسله د تیرو نورو سلسلو څخه فرق لري هغه دا چې دا سلسله د اسلام په پنځو بناوو پورې تعلق لري، تاسې پوهېږئ، یو تعمیر یا عمارت چې پر یو څو خاصو عمودو، ټنبو یا پایو ولاړ وي، که د هغو عمودو څخه یو ایسته شي، هغه عمارت نړېږي. دغه رنګه اسلام د ځان د پاره خاص عمودونه لري که یو د هغو عمودو څخه کم او ناقص سي زموږ دین هم کم او ناقص بلکي باطل دی که یو څوک په دغه پنځو بنا وو کي د یوې څخه انکار وکي او نې ومني هغه کافر بلل کیږي او که د هغو په ادا کولو کي سستي او کاهلي کوي ځیني پاته کیږي هغه لوی ګنهکاره دی. او د اسلام دغه پنځه بناوې په دې ډول سره دي، اول، شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله، دوهم، لمونځ، پنځه لمنځونه پر خپلو وختو، درېیم، روژه، په کال کې یوه د رمضان میاشت، څلورم، زکات، چې نصاب یې پوره وي او کال پر تیر شي. پنځم، حج، د هغه چا دپاره چې د تللو امکانات یې موجود شي. اوس نو په دغه پنځو بناوو کې اوله بنا دا ده چې ته شاهدي ادا کړې چې بل هیڅ معبود برحق نشته بې له الله جل جلاله څخه او محمد صلی الله علیه و آله وسلم د دغه الله عزوجل د طرفه رسول دی. وروڼو! دغه شاهدي ډېره لو خبره ده، کوم وخت چې د الله جل جلاله پر وحدانیت او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر رسالت اقرار وکړې، دلته نو پر تا ډېر شیان لازمېږي، اول دا چې الله عز وجل چې هر څه په خپل کتاب قرآن مجید کې فرمایلي دي، هغه ټول حق او پر ځای دي او پر موږ او تاسې یې منل او عملي کول لازمي دي. که د غیبو اخبار راته بیانوي لکه د قیامت ورځ، حساب کتاب، جنت، دوژخ، د قبر عذاب او داسې نور په یقین سره بې منو او که مو په یو کار امر کوي بې له تردده او ځنډه بې عملي کوو او بیا چې مو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر رسالت اقرار وکړئ نو دلته مو دا ایمان او یقین دی. هر څه چې دی صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي هم یې منو او هم یې عملي کوو ځکه دی صلی الله علیه و آله وسلم ما ینطق عن الهوی ان هو الا وحی یوحی دی علیه الصلوة والسلام د خپل ځانه او خپله خواهش څخه هیڅ خبره نه کوي بلکه هر څه چي دی صلی الله علیه وآله وسلم فرمايي هغه د الله عز وجل د طرفه څخه وحي دي چي و ده صلی الله علیه وآله وسلم ته نازلیږي نو د اسلام اوله او مهمه بنا دا سوه چي زموږ د عقیدې اصلاح راکوي صافه او خالصه عقیده باید ولرو. د ټوله کون خالق، رازق، مدبر یوازې او یوازې الله جل جلاله دی او محمد صلی الله علیه و آله وسلم د دغه الله حق رسول او پیغمبر دی. د غیبي شیانو په متعلق چې هر څه فرمایي هغه هغسې دي او موږ که څه هم لیدلي نه دي خو تر لیدلو یې زیات منو نو دا صافه او خالصه عقیده شوه. وروڼو! څرنګه چې علماء کرام دین او ایمان و دوو حصو ته ویشي چې اوله حصه یې عقیده ده او دوهمه حصه یې اعمال نو اوس به زه اول دغه عقیدوي مسایل بیان کړم او بیا به تر هغه وروسته د پاته څلورو بناوو مسایل په تفصیل سره درته بیان کړم. وما توفیقی الا بالله انه هو السمیع العلیم او که چیری د دغه بحث تر اوریدلو د مخه وکولای سی چه هغه فیته واوری کومه چه زما د طرفه د کلمه طیبه د ترجمه په متعلق ټیپ سوی او نشر سوی ده ډیره به ښه او مفیده وی او اوس به په عقیدوی مسایلو شروع وکم بسم الله الرحمن الرحیم ورونو دغه مسائل زه د عدد په ترتیب سره بیانوم د پاره د دې چې یوه خبره د بلې خبرې سره و نه موښلي هره یوه د ځان د پاره خاصه عقیدوي مسئله ده نو اول الله عزوجل ټول عالم او په هغه کې اوسېدونکي په خپل کامل قدرت سره پیدا کړي دي. او هم دغه ټوله دنیا د خپلو اوسېدونکو سره نیست او نابود کېږي. دا زموږ ایمان دی. دوهم، الله جل جلاله یو دی، ده لره مثل او مشابه نشته. الله عزوجل و چا ته محتاج نه دی، خو ټول عالم د ده جل جلاله و دربار ته اړ او محتاج دي. درېیم، الله عزوجل نه د چا څخه زېږېدلی دی او نه څوک ځینې زېږېدلي دي. الله عزوجل لره نه ښځه شته نه اولاد. الله عزوجل همېشه وو او شته او همېشه به وي. څلورم، الله عزوجل حی او عالم دی، یعني همېشه ژوندی او پر ټولو مخلوقاتو قوي دی. هیڅ شی د الله عز وجل تر علم د باندې نه دی، هر شی ویني او اوري. الله عز وجل خبرې کوي، مګر خبرې یې د مخلوق د خبرو پر قسم نه دي. هر څه چې یې خوښ شي یا اراده یې وکړي، هغه کوي. هیڅوک د ده جل جلاله اراده نه شي ردولای او نۀ منع کولای شي. یوازې او یوازې د ده جل جلاله ذات د عبادت وړ او لایق دی او دی عز وجل د هر عیب او نقص څخه پاک دی، پر خپلو بندګانو مهربانه دی. پنځم، الله عز وجل عزت ورکوونکی او خوارونکی دی. د ټوله کون یا کائناتو خالق دی، هیچا دی نه دی پیدا کړی بلکه دی عزوجل د ټوله جهان پیدا کوونکی دی، شپږم، د ګنهو بخښونکی الله عزوجل دی او دغه رنګه د رزق ورکوونکی الله عزوجل دی، د رزق ډیروالی او لږوالی د الله جل جلاله په قدرت کی دی، اووم، الله عزوجل عادل دی، ډېر حلیم دی او د دعاوو قبلوونکی دی. اتم، الله عزوجل پر ټولو موجوداتو حاکم دی او هیڅوک د ده جل جلاله او هیڅوک پر ده جل جلاله حکم نه لري او هر کار چې کوي هغه د حکمته خالي نه دی. ژوند ورکوونکی او وژونکی دی جل جلاله دی د الله جل جلاله په ذات هیڅوک نه پوهیږي او نه ور رسیدلای شي. نهم، الله جل جلاله د ګنهکارانو توبه قبلوي او د ښو کارو و خاوندانو ته اجر او ثواب ورکوي. په دنیا کې چې هر څه پیښیږي هغه د ده جل جلاله په امر سره کیږي او د ده جل جلاله بې ارادې د درختې څخه یو بلګ نه رالویږي. او د ده جل جلاله بې ارادې یوه ذره په هوا کې نه لوړیږي، لسم، الله عزوجل نه بیدیږي او نۀ پریشانۍ وړي او د ټول عالم په ساتنه نه ستړی کیږي، هر څه د ده جل جلاله په قدرت کې دي، ټول ټول صفات کمالیه ده لره دي، د هر عیب او نقص څخه پاک دی. یوولسم، په دنیا کې چې هر څه واقعات پېښېږي، که ښه دي که بد، الله عزوجل د هغه تر پېښېدو دمخه پر هغه علم لري او د خپلې ارادې سره موافق هغه پېښوي چې و دغه ته تقدیر وايي او د دغه واقعاتو په پېښېدو کې ډېر الهي اسرار او پټ رازونه شته چې هر څوک په هغه نه شي پوهېدلای. دوولسم، الله عزوجل خپل بندګان هوښیار او د ارادې سره پیدا کړي دي چې د دغه عقل په واسطه هر ښه کار او بد کار پېژني او دغه ښه یا بد کارونه په خپل اختیار او اراده سره کوي چې د ښه کار په کولو سره الله عزوجل راضي کېږي او د بد کار په کولو سره الله جل جلاله ناراضه کېږي. دیارلسم، پر الله عزوجل د هیڅ کار کول واجب او لازم نه دي، هر څونه احسان او مهرباني چې راسره کوي دا د ده جل جلاله د فضل او کرم څخه دي. څوارلسم، الله عزوجل د خپل مخلوق د لارښوونې لپاره ډېر پيغمبران را لېږلي دي چې هغه ټوله د ګناه څخه پاک او معصوم دي او د هغو واقعي شمېر يوازې و الله عز وجل ته معلوم دی. د انبياء عليهم السلام د رښتيا ويلو د اثبات او حقانيت لپاره د دوی د خولې او لاسو څخه داسې خبرې او کارونه پېښېږي چې نور خلق د هغسې خبرو د ويلو او او هغسې کارو د کولو څخه عاجز دي. چې دغه کارو او خبرو ته معجزه ویل کیږي. د ټولو پیغمبرانو اول نبي آدم علیه السلام دی او تر ټولو آخر او وروستنی نبي محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم دی. شپاړسم، د ځینو انبیاء علیهم السلام درجه او مرتبه تر ځینو نورو لوړه ده او تر ټولو لوړه درجه او مرتبه د حضرت سیدنا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم ده چې د ټولو انبیاء علیهم السلام په آخر کې راغلی دی او تر ده صلی الله علیه و آله وسلم وروسته بل څوک په پیغمبري سره نه مبعوث کړه شوی دی او نه کیږي. د قیامت تر ورځې د ټولو انسانانو او پیرانانو دپاره حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وآله وسلم نبي او پیغمبر دی. اوولسم، زموږ پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وآله وسلم په ویښه او په خپل مبارک بدن سره د مکې مکرمې څخه و بیت المقدس ته او د هغه ځای څخه تر اووم آسمانه او د هغه ځای څخه بیا تر هغه ځایه پورې چې د الله عزوجل اراده وه بوتله سو او بیرته مکې مکرمې ته راوستل سو چې و دې ته معراج وايي. اتلسم، الله عز وجل یو مخلوق د نور څخه پیدا کړی دی او هغه یې زموږ د نظر او دید څخه پټ کړی دی چې هغه مخلوق ته ملائکې ویل کیږي او ډیر کارونه و هغو ته سپارل شوي دي او هغه مخلوق د الله عز وجل د اوامرو څخه هیڅ نافرماني نه کوي. او د الله عزوجل د طرفه څخه چې هر امر ورته وشي هغه عملي کوي، چې د هغو ملائکو څخه څلور ملائکي غوره او ډېرې مشهوره دي، اول، جبريل عليه السلام، دوهم، ميکائيل عليه السلام، درېيم، اسرافيل عليه السلام، څلرم، عزرائيل عليه السلام. نونسم. الله عز وجل یو مخلوق د اوره څخه پیدا کړی دی چه هغه یې هم زموږ د لیدلو څخه پټ کړی دی چه هغه لره جن یا پیرانان ویل کیږي او په هغو کی مسلمانان او کافران شته په هغو کی ښه او بد شته او تر ټولو بد او شریر یې ابلیس علیه لعنه دی. شلم، هر مسلمان چې ښه عبادتونه کوي او د ګنهو څخه ځان ساتي، د مال او دنیا محبت د زړه څخه وباسي او د رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم پر لار روان وي، د الله جل جلاله دوست ځنې جوړیږي، چې و دغه سړي ته ولي ویل کیږي او د اولیاء الله څخه ځینې وختونه داسې کارونه پیښیږي چې نور خلق یې نشي کولای او دغه ته کرامت یا کرامات ویل کیږي یوویشتم، مګر اولیاء الله چې د الله عزوجل په دربار کې هر څونه درجه او مرتبه پیدا کړي خو د نبي و درجې ته نه شي رسېدلای دوویشتم، یو انسان که هر څونه هم د الله عزوجل و دربار ته ورنږدې شي او د هغه جل جلاله دوست وګرځې تر کومه وخته چې یې عقل پر ځای وي خامخا به د شریعت متابعت کوي هیڅ عبادت د هغه څخه نه ساقطیږي او د ګنهو څخه ځان ساتل پر هغه لازمي دي درویشتم، هر څوک چې د اسلامي شریعت څخه مخالف عمل کوي، هغه نه ولي دی او نه ولي کېدلای شي، که څه هم د هغه څخه د عادته مخالف کارونه پېښ شي. څلېرویشتم، اولیاء الله لره ځینې پټ حالات په ویښه یا خوب کې ښکاره کېږي، چې هغه ته کشف یا الهام ویل کېږي. پنځه ویشتم، الله عزوجل او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دین ټول مسایل مفصلا یا اجمالا بیان کړي دي، اوس د خپله ځانه څخه د یو شي ویل او هغه دین بلل دا بدعت دی او بدعت ډېره لوه ګناه ده. شپږ ویشتم، الله عزوجل د جبرئیل علیه السلام په واسطه ډېر کتابونه و پیغمبرانو ته رالېږلي دي چې بشري ټولنې ته سمه لار ور وښيي چې د هغو د جملې څخه څلور کتابه ډېر مشهور دي. اول، تورات چې پر حضرت موسی، عليه السلام، نازل شوی دی. دوهم، زبور چې پر حضرت داود، عليه السلام، نازل شوی دی. درېيم، انجيل چې پر حضرت عيسی، عليه السلام، نازل شوی دی. څلورم، قرآن مجيد چې پر حضرت محمد مصطفی، صلی الله عليه وآله وسلم، نازل شوی دی. او قرآن مجيد آخري آسماني کتاب دی چې د بشر د لارښوونې لپاره نازل شوی دی او تر قيامته پورې د هغه احکام جاري او نافذ دي. پخوانيو ګمراهو خلقو په نورو آسماني کتابو کې تغير او تبديل راوستلی دی مګر قرآن مجيد د الله عزوجل په ساتنه سره د هر قسم تغير او تحريف څخه محفوظ او ثابت دی. اوویشتم، هر چا چې زموږ پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم لیدلی دی او پر هغه یې ایمان راوړی دی او پر هغه ایمان وفات شوی دی هغه لره صحابي ویل کیږي او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اصحاب کرام ټوله د فضیلت او لوړو درجو خاوندان دي. او د هغو ټولو سره محبت درلودل د ایمان علامه ده او هغه چې د هغو په مابین کې کوم اختلاف یا نزاع پېښ شوی دي په هغه باره کې په پوره احتیاط او ډېر ادب سره باید خبرې وکړ شي او د صحابه کرامو په جمله کې د ډېرې لوړې درجې خاوندان څلور اصحاب کرام دي چې اول د هغو حضرت ابوبکر صدیق او پس له هغه څخه حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه درېیم خلیفه دی او پس له هغه څخه حضرت علی رضی الله تعالی عنه څلورم خلیفه دی اته ویشت د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د اصحاب کرامو درجه او لوړوالی په هغه اندازه کې دی چې هغه تر ټولو د لوړې درجې ولی تر هغه ټولو د کښتې درجې صحابي و مقام او مرتبې ته نه شي رسېدلی. نوشتم، د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ازواج مطهرات او د هغه علیه الصلوة والسلام اولادونه د عزت او احترام وړ او لائق دي. چې تر ټولو اولادو یې حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها د لوړ مقام او درجې خاونده ده او په ټولو ازواجو مطهراتو کې حضرت خدیجه او حضرت عائشه رضی الله تعالی عنهما د لوړ مقام او مرتبې خاوندانې دي. دېرشم، ایمان ته هغه وخت ایمان ویل کیږي چې د الله جل جلاله او رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم د طرفه ویل شوي شیان ټول رښتیا او یقیني وبولي. د الله جل جلاله او رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم په اقوالو کې شک درلودل یا هغه درواغ بلل یا په هغو کې عیب پلټل یا پر هغو پوزخند وهل او مسخرې کول کفر دی کفر یو دېرش د قرآن مجید او احادیث مطهرهوو ښکاره او واضحه مقصدونه نه قبلول بلکې دېخوا او ها خوا ته اړول او د خپل خواهش سره موافق د هغو ترجمه کول بې دیني او ګمراهي ده دو دېرشم د ګناه روا بلل ایمان زائلوي، یعنی یوه ښکاره او معلومه ګناه یو څوک روا او جائزه وبولي دا د ایمان د زائلېدو سبب ګرځي. درې دېرشم، او که یوه ګناه که هر څونه لو هم وي تر هغه وخته چې دغه ګناه ګناه بولي او کوي یې ایمان نه زائلوي. ایمان نه په زائلیږي مګر ضعیفه کیږي او د الله عزوجل د رحمت څخه نا امیده کیدل کفر دی څلور دېرش د یو چا څخه د غیب پوښتنه کول او د هغه پر جواب یقین کول کفر دی پنځه دېرش بې له الله عزوجل په غيبو بل هيڅوک نه دي خبر البته د وحيو په واسطه و انبياء عليهم السلام ته او د الهام په واسطه و اولياء الله ته او د علامو په واسطه و عامو خلقو ته ځينې شيان معلوميږي. شپږ دېرش، يوه مسلمان سړي ته کافر ويل يا پر مسلمان سړي لعنت ويل ګناه کبيره ده، مګر هغه څوک چې الله جل جلاله او رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم يې نوم ياد کړی وي او لعنت يې پر ويلی وي، پروا نه لري. یا د یوه عام صفت په خاطر پر یوه عامه ډله د عبرت د پاره لعنت وویل سي دا هم پروا نه لري لکه یو څوک چې ووایي پر کافرانو یا ظالمانو یا درواغجنانو دي لعنت وي اووه دېرش کوم وخت چې انسان مړ سي که په قبر کې ښخ کړه سي یا نه سي و هغه ته دوې ملائکې راځي چې یوې ته نکیر او بلې ته منکر ویل کیږي. او د دغه مړي څخه پوښتنه کوي چې رب دې څوک دی او دین دې څه شي دی او پیغمبر دې څوک دی او د دغه شخص په باره کې او د دغه شخص په باره کې دې څه ویل یعنې محمد صلی الله علیه و آله وسلم اوس نو که دغه مړی د اهل ایمان څخه وي یعنې پر ایمان مړ شوی وي صحیح جواب ورکوي او ورته وایي رب مې الله دی دين مې اسلام دی او پيغمبر مې حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم دی. پس له دغه سواله او جوابه دغه ايمانداره مړي ته هر قسم راحت او آساني ورکول شي، هغه داسې چې د جنت د طرفه يو کلکين يا کړکۍ د ده و قبر ته راخلاص شي، چې د جنت يخه هوا او ښه بوی د ده و قبر ته راځي. په نتیجه کې دغه وخت پر دغه مړ شوي انسان په ښه راحت او خوشحالي سره تېرېږي او که دغه مړی نعوذ بالله بې ایمانه او کافر وو نو د ټولو پوښتنو په جواب کې وايي نه یم خبر نه یم خبر او په نتیجه کې سخت عذابونه ورکول کېږي. وروڼو! یو شی باید واضح او روښانه کړل شي چې دغه د قبر یا پس له مرګه کوم حالت، که راحت وي که عذاب، یوازې و مړي ته ور معلومېږي او هغه یې حسوي. ژوندي انسانان د هغه حالت د پوهېدلو او حسولو څخه عاجز دي. دا داسې مثال لري لکه یو څوک چې بیده وي او په دغه خوب کې قسم قسم شیان ویني، ګای ډېر خوشاله او په راحت وي، حتی الوزي. او ګای ډېر په تکلیف او زحمت وي، خو هغه ویښ خلک چې د ده پر شاوخوا ناست وي د ده د حاله څخه مطلق بې خبره وي. نومړی که څه هم زموږ وبغل ته پروت وي، که دی په راحت وي یا زحمت موږ د ده حال نه شو حسولای او نه رامعلومېږي. اته دېرش. و مړو ته هر سهار او هر ماښام هغه د دوی د هستوګنې ځای ورښکاره کېږي، جنتیان چې په جنت کې خپل ځای وویني، خوښي او خوشحالي یې نوره هم زیاته شي او دوږخیان چې په دوږخ کې خپل ځای وویني، غم او پښېماني یې ډېر شي. نه دېرش، و مړو ته دعا کول او د هغو دپاره خیرات کول، یعنې د دغه خیرات ثواب و مړو ته وربخښل دا ښه کار دی او مړو ته یې ډېره فایده وررسېږي. څلوېښت، الله جل جلاله او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د قیامت د راتلو ډېرې علامې بیان کړې دي چې یوه پس له بلې څخه حتماً پېښېږي چې د هغو علامو د جملې څخه د مور او پلار سره بې احترامي کول دي او د دجال راتګ دی. چې موږ خرجدال ورته وایو او بیا د دجال د وژلو دپاره عیسی علیه السلام د آسمان څخه راتاکیږي او بیا یاجوج او ماجوج راوځي او بیا دابة الارض راوځي او لمر د مغرب د طرفه څخه راخیژي او بیا قرآن مجید پورته کیږي او بیا ټوله مسلمانان د یوه نرم باد په واسطه وژل کیږي چې په دغه وخت کې به ټوله مځکه کفر ونیسي هیڅ مسلمان به نه وي پاته. یو څلوېښت، هر وخت چي د قیامت دغه ټوله علامې پېښي سي بیا نو قیامت کېږي او هغه په داسي ډول سره چي حضرت اسرافیل علیه السلام به د الله عز وجل په امر د صور په شپېلۍ کي پوکي او د دغه شپېلۍ د آواز د هیبت او تاثیر په خاطر به مځکه، آسمانونه او غرونه ټوک ټوک سي او ټول ژوندي مخلوقات به. مړه شي بې له هغو کسانو څخه چې الله عزوجل وغواړي او هغه چې د مخه مړه شوي دي د هغو ارواحونه به بې هوښه شي او تر یو وخت پورې به دغه حالت وي دوه څلوېښت کوم وخت چې د الله عزوجل اراده وسي د بل وار دپاره به بیا د سور شپیلۍ پو کړه سي او ټوله مخلوقات به بیرته را ژوندي سي او د محشر په میدان کي به سره جمع سي د هغې ورځي د زحمتو او سختیو څخه به ټول خلق په بیره او تکلیف کي وي نو به و انبیا علیهم السلام ته سره راټول سي چي ژر دي حساب او کتاب شروع سي خو خو بالاخره به د رسول الله خاتم النبیین محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم په غوښتنه او شفاعت سره د الهي عدالت ترازو کښېښوول شي، د ښه او بد عمل بدله به ورکړه شي، خو یوه ډله به بې له حسابه و جنت ته داخل کړه شي. د نېکوکارانو عملنامه به په راسته لاس او د بدکارانو عملنامه به په چپه لاس ورکړه شي. رسول اکرم، حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم، به خپلو امتیانو ته د حوض کوثر اوبه ورکوي او بیا به خلق پر پل صراط تېرېږي او جنت ته به داخلېږي، خو کافران او بدکاران به د هغه پله څخه لاندې و دوږخ ته ورلوېږي. وروڼو که په دغه باره کې د هغه سلسله د پتو واورئ چې د آخري سفر په نامه سره ثبت شوې ده ډېره فایده منه ده. درو څلوېښت، دغه اوس هم دوژخ جوړ او موجود دی او د هغه په باره کې ماران، لړمان او قسم قسم عذابونه بیان شوي دي او که په دوژخیانو کې یو څوک یوه ذره ایمان ولري پس له هغه څخه چې د خپلو بدو اعمالو سزا وویني بیا نو د انبیاء علیهم السلام، اولیاوو، علماوو او ښو خلقو په شفاعت سره د دوژخ څخه را ایستل کیږي او یو مسلمان د ګناه په واسطه که څه هم هر قسم ګناه یې کړې وي د همیش دپاره په دوژخ کې نه پاته کیږي. مګر کافران او مشرکان د همېش دپاره په دوږخ کي باقي پاته کېږي، نه د هغه څخه را ايستل کېږي او نه په هغه کي مري. څلور څلوېښت، الله عزوجل اختيار لري که د يوې کوچنۍ ګناه په واسطه يو چا ته عذاب ورکوي او يا يو چا ته ډېره لو ګناه ورمعافوي. پنځه څلوېښت، الله عزوجل کفر او شرک هېڅکله نه معافوي او تر شرک راکښته هر چا ته چې د ده جل جلاله خوښه وي په خپل فضل او مهرباني سره عفوه کوي شپږ څلوېښت، الله جل جلاله او رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم چې د هر چا نوم په ښکاره ډول سره یاد کړی دی او د هغه جنتي والی یې اعلان کړی دی، هغه بې له شکه جنتي دی، خو بل چا ته په یقیني ډول سره جنتي نه شو ویلی، البته په ځینې په ځینې کسانو کې ښې علامې لیدل او پر هغو د ښه ګمان کول او د الله عزوجل و رحمت ته امید درلودل صحیح دي. اووه څلوېښت. په جنت کی تر ټولو نعمتو ښه او لوی نعمت د الله عزوجل دیدار دی چی د جنتیانو په نصیب به سی ان شاء الله تعالی او د دغه نعمت په مقابل کی نور ټول نعمتونه هیڅ دی. اته څلوېښت، په دی دنیا او په ویښه کی هیچا الله عزوجل نه لیدلی دی او نې لیدلای سی. نه څلوېښت، د انسان ټول عمر که ښه وی که بد پر هر حال چې آخر او خاتمه وي هغه قسم معامله ورسره کیږي پنځوس انسان که هر وخت ایمان راوړي او یا توبه وکاږي د ده ایمان او توبه په الهي دربار کې قبلیږي مګر کم وخت چې سا په سینه کې سره راټوله شي او د عذاب ملائکې وویني په دغه وخت کې نه ایمان قبلیږي نه توبه وروڼو اوس به ځینې هغه خبرې یا هغه عقیده یا هغه افکار درته بیان کړم چې د کفر او شرک سبب ګرځي او یا ځینې یې د ډېرې لوی ګناه سبب ګرځي. دغه لاندنۍ خبرې یا کارونه هغه شیان دي چې انسان په کافر کېږي او یا ډېر زیات ګناهکاره کېږي. باید د دغه خبرو او کارو څخه ډېر لرې وګرځو. اول. د کفر خوښول کفر دی. دوهم، هغه خبرې چې کفر پکښې وي د هغو خوښول دا هم کفر دی. درېم، بل څوک د کفري خبرو پر ویلو مجبور کول. څلورم، پر خپل ایمان پښېمانه کېدل، مثلاً یو سړی وایي که زه مسلمان نه وای دغه فلانی کار نه کېدی. پنځم، بې له الله جل جلاله و بل چا ته دا عقیده درلودل چې هر وخت زما په حال خبر دی او زما حالات ور معلوم دي. شپږم، بې له الله جل جلاله و بل چا ته د لیرې یا د هغه په غیاب کې ورناري کول په دې نیت چې هغه یې اوري. اووم، بې له الله جل جلاله بل څوک د نفع او ضرر خاوند بلل، اتم، بې له الله جل جلاله د بل چا څخه مراد او مقصد غوښتل یا رزق طلبول، نهم، بې له الله عزوجل څخه د بل چا دپاره روژه نیول یا سجده کول یا بې له الله جل جلاله د بل چا پر نامه حیوان حلالول یا نذر ایښوول، لسم، د مخلوق امر د الله عز وجل تر امر د مخه بلل یوولسم، د یو چا په حضور و هغه ته سجده کول یا لکه مجسمه بې له حرکته درېدل دولسم، د ښو خلقو او بزرګانو د زیارتو دونه احترام کول لکه د کعبې شریفې دیارلسم، د دنیا کاروبار د ستورو د تاثیر څخه بلل. څوارلسم، د ښې او بدې ورځې پوښتنه کول، یوه میاشت یا یوه ورځ نحس بلل دا بد کار دی، دغه چې په موږ کې ځینې رواجونه شته چې په پلانکۍ ورځ سفر مه کوه، په پلانکۍ میاشت کې واده مه کوئ، دا ډېر بد عادتونه دي، ټوله ورځې د الله عزوجل دي او ټوله سره یو شی دي، دا چې ځینې ورځې تر نورو فضیلت لري په دې کې هیڅ شک نشته. اما بده ورځ نشته. پنځلسم، بدفعلي کول، په ځینو فامیلو کې یا په ځینو کورو کې دا عادت دی چې وایي تور لباس پر موږ نه ځي یا پلانی شی پر موږ نه ځي یا پلانکی شی مو پر بد فال نیولی دی، دا د اسلام څخه مخالف اعمال او حرکات دي. شپاړسم، د یوه بزرګ سړي نوم، ورد او وظیفه ګرځول. اوولس، داسې ویل، که الله او رسول الله وغواړي داسې کېږي، دا نه ده صحیح، بلکې هر څه چې الله وغواړي هغه کېږي. اتلس، د یو چا په سر یا ځان سره قسم یادول. نونس، د پلار، ورور یا نورو اقرباوو عکس د برکت په نیت په کور یا جیب کې ایښوول او د هغه تعظیم او احترام کول دا هم غلط ده. وروڼو! اوس به هغه کارونه او عملونه درته بیان کړم چې بدعت او د شریعت څخه مخالف دي او د هغو څخه ځان ساتل د هر مسلمان دیني وظیفه ده. اول، په یوه معلومه او معینه ورځ کې وهدیرو او قبرو ته تلل او هلته راټولېدل. دوهم، پر قبرو شمعه او څراغان لګول چې دا د بت پرستانو څخه ځینې آثار پاته شوي دي. درېیم، و قبرو او هدیرو ته د ښځو تګ. څلورم، پردې او پوښونه پر قبرو اچول. پنځم، په سیمیټو او پخو خښتو د قبرو جوړول. شپږم، پر قبر طواف کول یا قبر ته سجده کول. اووم، د قبر و طرف ته لمونځ کول. اتم، حلوا یا نور خوراکي شیان و قبرو ته وړل. نهم، تر درې ورځې زیات غم کول. لسم، پر قبر خونه جوړول یا خیمه درول. یوولسم، په یوه معینه میاشت یا معینه ورځ کې نکاح او واده نه کول یا نوي کالي نه اغوستل یا شیریني نه خوړل. دوولسم، په واده یا سنتي او یا نورو مناسباتو کې تر خپل قدرت زیات خرڅ کول، خاصتاً چې پوروي یې او مصرفوي یې. دیارلسم، د کونډو ښځو نکاح عیب بلل، الله عزوجل دا نکاح روا کړې ده، څوک باید نه بد پر ووایي، نې عیب وبولي. څوارلسم. پر رقص اوساز یا نورو عبثو لهو د لهوې او لعب کارو د وخت تېرول پنځلسم، د سلام په عوض او ځای کې لاس پر سینه ایښوول او کږېدل شپاړسم، د اکا او ماما و زوی ته یا د عمه و خال او خاله و زوی ته د ښځو او انجونو بې پروا او بې ستره ورتګ، او دغه رنګه ولېوره او د مېړه و نورو اقرباوو ته مخ لڅول او په بې پروايي د هغو سره اختلاط کول. اوولسم، د ساز او سروز په مجلس کې ګډون کول. اتلسم، د ښځو رقص لیدل. نولسم، په خپل قوم او نسب فخر کول، مثلاً یو څوک وايي، زه د فلاني زوی یم یا د فلاني قوم څخه یم. دا غلطه ده ته او ستا عمل دغه قابل د اعتبار دي شلم د بل چا پر قوميت او نسب عيب ويل يويشتم يو کسب او خواري عيب بلل او هغه خوار بلل هر هغه حلال کسب ورونو هر هغه حلال کسب چې د عيال نفقه په برابريږي هغه ټوله سره یو شی دي، ټوله سره برابر دي، یعنی یو تر بل فخر نه لري، البته یو تر بل اوسا دي. دوه ویشتم، تر اندازې زیات و یو د یو چا تعریف کول. درویشتم، د غم او مصیبت په وخت کې په لوړ آواز سره ژړل، د سر او ځیګر وهل، کالي څیرل، مونګاچې لګول دا ناروا دي. څلېرویشتم، په معینو تاریخو کې د غم او مصیبت نوي کول، مثلاً، نن یې څلوېښت ورځې پوره شوې یا یې میاشت، کال، پوره شو، دا غلطه ده. غم درې ورځې دی و بس، بیا یې تکرارول ناجائزه دي. پنځه ویشتم، تر اندازې زیات په فیشن یا زیب او زینت مشغولېدل، لکه ځینې ښځې چې نیمه ورځ پر هنداره تېروي. شپږ ویشتم، د یو انسان ساده ژوند عیب بلل، په ځینو کسانو کې دا عادت دی چې وایي پلانکی ساده ژوند کوي، دا د هغه لپاره ډېر لوی عیب بولي، خو داسې نه ده صحیح، پر یو چا باندې د ده د ساده ژوند په خاطر عیب ویل ډېره لو ګناه ده. اووه ویشتم، د سرو او سپینو زرو د لوښو استعمالول، دا ناروا دي وروڼو ږمونځ او رنجنونې عطردانۍ او قندانۍ هم د لوږو څخه بلل کېږي اتویشتم ډېر تنګ او نازک لباس اغوستل لکه څرنګه چې نن ورځ په نرو او ښځو کې د پتلانه اغوستل عادت شوي دي او د نرو دپاره د ورېښمین لباس اغوستل وروڼو! اوس به ځینې هغه لوی ګناهونه درته بیان کړم کوم چې د هغو وکوونکو ته په سخت عذاب سره وعده ورکړه شوې ده. اول، و الله عز وجل ته شریک نیول چې دا کفر دی. دوهم، په ناحقه سره د یو چا وژل چې د دې جزا، ابدي اور دی دریم د مور او پلار آزارول څلرم د یتیم مال خوړل پنځم د میراث څخه د لوڼو ایستل شپږم په یوه اشتباه سره یو څوک په زنا متهمول اووم ظلم کول اتم د یو چا په غیاب کې د هغه بدي بیانول. نهم، د الله عزوجل د رحمت څخه نا امید کیدل. لسم، وعده خلافي کول. یوولسم، په امانت کې خیانت کول. دوولسم، د فرضي عبادتو لکه لمونځ، روژه، زکات او داسې نور پرېښوول. دیارلسم، د قرآن مجید هېرول. څوارلسم، درواغ ویل پنځلسم، په ناحقه سره قسم یادول شپاړسم، بې له نامه یا صفته څخه د الله عزوجل په بل شي سره قسم یادول اوولسم، یا داسې قسم یادول چې د مرګ په وخت کې دې مې کلمه ویل نه په نصیب کیږي یا دې بې ایمانه شم. دا ډیرې غلطې خبرې دي وروڼو نه دا قسم دی او مه دغسې خبرې د ځان عادت ګرځوئ حتی که بل څوک ووایې منع کوئ یاست یې د دغسې خبرو څخه که قسم ته ضرورت وي د الله عزوجل په نامه یا د هغه په صفاتو سره قسم یادیدلای شي نه په بل شي سره. اتلسم، بې له عذره لمونځ یا روژه قضا کول. نونسم، یوه مسلمان لره کافر یا بې ایمانه یا خدای وهلی یا د خدای دښمن ویل. شلم، غلا کول. یوویشتم، د غنمو یا نورو ضروري شیانو د قیمت په لوړېدلو خوشاله کېدل. دوه ویشتم، په پیمانه او ترازو کې کمول یا چم کول. درویشتم، د ښځو دپاره د نامحرمو خلقو سره تنها کښېنستل څلېرویشتم، خمار کول یا شرط ایښوول پنځویشتم، د کفر عادات خوښول شپږویشتم، حلال کارونه بد بلل اووه ویشتم، د ساز او رقص خوښول او د هغو اورېدل یا لیدل. اته ویشتم، پر نصیحت قدرت درلودل بیا نو د هغه پرېښوول. نهه ویشتم، پر یو چا مسخرې کول، د هغه شرمول او بې عزته کول. دېرشم، د یو چا په عیبو پسې ګرځېدل او یا د یو چا عیب و نورو ته رسوا کول او بیانول. وروڼو دا ټوله هغه ډیر ناروا او بد کارونه وه چې ډیر لوی ګناهونه دي اوس به هغه دنیوي تاوانونه درته بیان کم کم چې د ګناه په واسطه و انسان ته پیښیږي وروڼو د ګناهو کول یوازې دا نه چې د آخرت د پاره ضرر او تاوان پیښوي بلکې د دنیوي ژوند د پاره هم ضرر او تاوان لري چې اوس به هغه دنیوي تاوانونه درته بیان کړم. یو سړی چې په ګنهو مشغوله او مصروف شي و هغه ته کوم تاوانونه ورسیږي؟ اول، د علم څخه بې برخې کیدل، دوهم، د رزق کمیدل، دریم، د الله جل جلاله د ذکر څخه ښه نه راتلل، حتی د ښو خلقو مجلس او ملاقات یې نه وي خوښ. څلورم، د انسان په کارو کې مشکلات پېښېږي، کار یې مخ ته نه ځي. پنځم، د زړه توروالی، د انسان زړه تور شي. شپږم، د الله عز وجل د طاعت او عبادت څخه محرومه کېدل، ځکه دی په ګناه اخته دی، نو عبادت ته د کومې خوا څخه دی فارغ کېږي. اووم، د عمر کمېدل. اتم، د توبې قدرت نه درلودل. نهم، ګناه عیب نه بلل. یعنې هره ګناه چې کوي په زړه کې دا نه ورګرځي چې دا عیب او بد کار دی. لسم، د الله عزوجل په حضور خوار او ذلیله کېدل. یوولسم، د عقل کمزوری کېدل. یو څوک چې په ګناهو مشغول وي د هغه عقل حتماً کمزوری کېږي او ناقصېږي. دولسم، د نورو خلقو د نفرت او بد ايسېدلو لائق ګرځېدل، حتی د رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم او ملائکو د لعنت لائق ګرځېدل. ديارلسم، شرم او غيرت د وجود څخه تلل. څوارلسم، د الله عزوجل لويي او عزت د ده د زړه څخه ايسته کېدل، د ګناهکاره سړي په حضور د الله عزوجل هغه قدرت، هغه کبريا و ده ته هيڅ نه معلومېږي. پنځلسم، د مصيبتو او آفتو باران، هغه انسان چې په ګناهو باندې مشغول وي پر هغه باندې د آفتو او مصيبتو بارانونه وي، د يوې څخه خلاصېږي په بله کې موښتي. او د مرګ په وخت کې د کلمه طیبه څخه محروم کیدل، شپاړسم، د الله عزوجل د رحمت څخه نا امیده کیدل او په همدغه سبب بې له توبې د دنیا څخه تلل.